الا ما يتلى عليكم سوره المائده مدني سوره ده د قران شریف په ترتیب کې پنځم نمبر په نزول کې 112 نمبر یوصل دولسم نمبر نازل شوی دی رستو د سوره فتح نه او مخکې د سوره توبه نه ربط دوی صورت د مخی صورت سره اسمی ربط دا دی الا مو خصا کتاب کلاو کړی دا وادم کړی ستا عبادت وکړو د بل چا باندې کو ولا نعبد البقره کما فعل اليهود موږ غوا عبادت نه کوو څنګه چې يهود کړو مونږ د آل عمران تنظیم تعظیم نه کوو څنګه چې نصارو کړو ونؤدي حقوق النساء مونږ د زنانو حقوق ادا کوو ولا نظلم علی النساء فانزل علينا مائده مونږ په زنانو باندې ظلم نه کوو یا الله کوم باندې خوانچې نعمتونه رولې دا اسمی ربطو معنوی ربط په ګڼ وجوه سره دی یو څو مختصر وجه مخکې سورۃ النساء کې اصلاح د معاشره او شوا په دې صورت کې اصلاح د عقاید کیږي چې دا دوانه ضروری خبرې دي د عقیده او د معاشري اصلاح نو مخکې صورت کې زیات تر بیان د معاشري د اصلاح کېدلو په دې صورت کې زیات تر بیان د عقاید د اصلاح وکیږي دویم د سورۃ النساء افتتاح په خطاب عام سره یا ایها الناس سره و د دې سورۃ شروع او افتتاح هغه په خطاب خاص سره وشي یا ایها الذین آمنوا سره خاص ایمان ولو ته خطاب دی دریم مخی صورت کی ویلیو یبین الله لکم ان تذلوا الله احکام دې د پاره بیانې چې تاسو گمراه نشئ نو په دې صورت کې هغه احکام به ذکر شي چې انسان د هغه په وجه د گمراهۍ نه بچ کیږي امتیازات د صورت صورت ممتاز په دریم آیات دارن صورت ممتاز په آیات نمبر 3 حرمت علیکم المیتۃ چې کوم محرمات ته کې ذکر دي دارن صورت ممتاز دی آیات نمبر 12 نه چې کوم هغه وعده مشرد د يهودو ذکر کیږي دارن صورت ممتاز دی آیات نمبر 20 نا واقع د اعمال قول موسی علیہ السلام دا غی ذکر کیږي دارن صورت ممتاز دی آیات نمبر 27 نا واقع د آدم علیہ السلام د زامنو صرف په دې صورت کې ذکر کیږي دارنګ صورت ممتاز پایات نمبر 38 په سزا د غلاجن باندې دا په دې صورت کې داغه سزا ذکر ده داوود صورت صورت کې بیان د څلور مسائلو تفصیلا بیان د تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله او نذور العباد داوود صورت بیان د سلور مسائلو تفصیلا بیان د تحریمات الله تحریمات العباد بیان د نذور الله او نذور العباد تقسیم د صورت صورت لس بابونه دی اول باب تر آیات نمبر 5 پوری پنځم نمبر آیات پوری او په اول باب کې هم دغه څلور مسائل په تفصیل سره ذکر کیږي تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله او نذور العباد دویم باب تر آیات نمبر 11 پورې یو لسم آیات پورې په دویم باب کې امور مصلحه ممده للمبلغ یو مبلغ د پاره کم کم کارونه ضروری دي دریم حصہ دریم باب تر آیات نمبر 19 پورې نور لسم نمبر آیات پوری او په دریم باب کې مثال د ناقضینو د عهد چا چې والی مات کړی وي دا غي مثال څه انجام شو سلورم باب تر آیات نمبر 26 پوری پدې کې متکاسل متکاسلین فی حکم الله چا د الله رب العزت په حکم کې سستی کړی و انجام یې شو پنځم باب تر آیات نمبر 40 پورې تلويختم آیات پورې په دې کې سزا د ظالم او نهي عن الرحمت چې دومره ظالم کېږم ما چې خپل ور ته قتل کې لکه د قابل او دومره نرمېږم ما چې تاسو قتلې او کم از کم خپل دفاع هم نه کې نو خپل دفاع کم از کم کوه شپږم باب تر آیات نمبر 50 پوری 50 نمبر آیات پوری د 41 نمبر آیات نه پدې کې تسلی نبی علیه الصلاۃ والسلام او هر یو مبلغ ته تسلی نبی علیہ السلام او هر یو مبلغ ته وم باب یوم حصہ تر آیات نمبر 58 پوری اته پنځوسم نمبر آیات پوری او پدې کې رټنا اهل کتاب وتا رټنا مؤمنانو ته په دوستۍ د اهل کتاب باندې اتم باب تر آیات نمبر 66 پورې شپږ شپیتم نمبر آیات پورې او پښپغم با اتم باب کې رټنا زجر علماي سوتا ناکار مليانو ته زجر او رټنا ورکړي کیږي نهم حصہ یا نهم باب تر آیات نمبر 30 پوری شپږ اتیایم نمبر آیات پوری او پدې کې تسلی نبی علی السلام او هر یو مبلغ ته او تشجیع فی تبلیغ لسم باب د آیات نمبر 87 نه تر آخر د صورت پوری او لسم باب کې بیا هغه څلور مسلې چې کم داوه د صورت وا بیان د مقه څلور مسلو چې داوه د صورت وا تحریمات الله تحریمات العباد بیان د نذور الله او نذور العباد وجه تسمیه د صورت سورۃ المائده ورته ځکه ویل کیږي آخر د صورت کې بیا ذکر د مائده راځي چې د عیسی علیه السلام نه قوم مطالبه کړې و انزل علینا مائده من السماء ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود شروع کوم په امداد پنوم د الله باندې جام مهرباني کړی دا پر علی ګلو د احکام خصوصا هغه څلور مسائل چې د عقیده سره تعلق لري خصوصي مهرباني کړی په هغه چا چا دې چې پرې عمل نصیب کړی دی یا ایو الذین آمنو اوفو بالعقود اے ایمان والو پورواله کوي بالعقود په وعدو باندې عقود نه مراد څه شي دي یو قول علماء دا دي معاهده چې کوم د الله سره د ایمان او د تابعداري کړې دي کلمه دی ویلې تا په دې کلمه کې الله سره دا وعده کړې ده چې تاسو څومره حکمونه وي هغه به زمانه وو دین قول عبد الله ابن عباس دی دین مراد معاهدات احکام حلال او حرام دا ټول سيزونه پکې داخل دي ځکه تا په ایمان کې هم دقه وعده کړی ده چې زه به دا حکمونه منم دریم قول د ابن زید رحمه الله او زید بن اسلم دی هغه وی عقود نه مراد کم خپل کې تاسو وادي کړی دي مثال په تور د نکاح وعده ده نو د خځه قانون په مېز کې وعده ده د دې پوره والي او کوي بیا اغسل خرڅول دي وادي خپل کې کړی دا تاسو پوره کوي څلورم قول دا دی ربیع او قتاده رحمه الله ذکر کړی نبی علی السلام ته خلق راغلل او دا تاسو په کولو چې کومه وادي مونږ په جهالت کې کړی دي اي مونږ باندې هغه پابندي لازم ده او کلازم نه ده نبی علیه السلام ورته جواب ورکول چې دی کې الله د آیاتونو رولېګل چې کومې وعده جائز او حلال دي حرام ګناه پکې نشته نو هغه وعده تاسو پوره کړئ امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه ذکر کړی دی اصل وعده دا په درې قسم باندې دي او اشاره دا چې دا درې وانه تاسو پوره کړئ یو وعده بند د الله سره کړی ده د چې کله کلمو ویلا ایمان راوړ دا د دې وعده ده ای الله ته یک یوازې د وسره خدا حکمونه منم ته چې راته سوی محمد رسول الله چې د وعده وکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمی طریقې دي زو په هغه چلیږم د خلکو طریقې به زنه منم دا د وعده وکړه د دې پورواله وکړي دویمه وعده انسان د خپل نفس سره کوي نفس سره وعده دا کوي که زما دا کار وشو یا د الله په نوم باندې نظر کوم منقته وکوم ګډ چیرې به خیرات کوم دا به کوم دا به کوم دې خپل ځان سره وعده وکړه چې زه به منقته کوم یا دومره خیرات او دومره صدقه او دومره غریب سره خېګنه کوم دا د نفس سره د وعده وکا د دې پوروالي په د باندې لازم دي چې نظر اومنه بیا به خامخا کوي او دې پوروالي دا واجب دي او دې معنا بیا به کوي دریم وعده سړې په خپل مې یو بل تر وادي کې چر دا کار به روکم دا به وشي دا به وشي نو او بالعقود دا یو جامع لفظ دی امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه وی دې درې وانه شامل دي د الله کوم حکمونه د نبی علی السلام طریقې خپل وعده نظر و غیره دې منلې بندگانو سره دې وعده کړی دا ټول لاغي پرواله وکړي یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو او کو بالعقود پرواله کې فوادو باندې وحلت لكم بهيمه الانعام حلال کړی شوی د پاره تاسو بهیمه الانعام ساروی بهیمه الانعام بعض علماء په ساروی معنی دي ویم قول علماء دا دي بهیمه عام جناور ته ویل کیږي انعام هغه خاص ساروی چې په کورونو کې ساتل کیږي وا میقه شاده چې په کورونو کې ساتل کیږي دا انعام دي او څه سارو غیره بهر ګرځي منف د اصل غوره چیز هم دقه دی چې کم دی اومنه هم عقبه کې کم زیاده پار دی منلې دی چې کم زی کې به کوم په کم خلکو به کوم چې کله د تعین وک چې زه به دا چیز حلالوم نو بیا منښت کوم دغه ضروری دی چې مخ ته چیز حلال شي ځکه تا په کې معین کړ چې دا چیز به حلالوم چې معین دي کوم اصل چیز دی معین دي چې کنه ګډ وغیرہ تا معین کړ چې ګډ بلانه ګډ بیا او نظر دا ارث خوړل هم نشي نظر به صرف هغه خلک وکړي چې په چا باندې زکات کیږي په هغه باندې به خوري مالدار سړی سړی د خپل هم نشي خوړي او په مالدار باندې نشي خوړلې غریبان باندې به صرف خوري وانتم حرم یتازو په حالت د احرام کې نو اختیار جایز مګنی ان الله يحكم یقینا الله رب العزت فیصله کوي ما یرید هغه چې خوښ شي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تحلوا شعائر الله حلال مګنی بیزتی دې زموږ سيزونو د الله شعائر الله نه مراد څه شی دی نو اطوا رحمه الله ذکر کړی دی کل ما امر الله د کوم سیز الله د کول حکم کړي دا شعائر الله کې راځي د دې بیزتی کول په دې باندې سړی د اسلام نه خارجيږي او دا سبب د عذاب دی د الله د دین کې نخې دي هغه نه معلومات کیږي چې را د مسلمانانو علاقه ده مثال په تور جمعات دی د جمعات به عزت کول طرف اسلام نه خارجيږي سبب د عذاب دی جیرا دا په شاعر الله کې راځي طالب علم دا په شاعر الله کې راځي عالم دا په شاعر الله کې راځي سپینګره دا په شاعر الله کې راځي قران شریف دا په شاعر الله کې راځي قبرستان دا په شاعر الله کې راځي دا سيزونه چې معلومي کې دلته مسلمانۍ د اسلام د اذان د جمع ده دا ټول په شاعر الله کې راځي د دې چې کوم انسان بي عزتي کوي په دې باندې انسان د اسلام نم خارجيږي او په دې باندې انسان سبب د نزول د عذاب ګرځي سورته بني اسرائیل کې ودا ذکر د الله د عذاب درا ګرځیدلو یو سبب دا دی چې کله د الله د دین چې زونه دي چې هغه باندې د دین اسلام معرفت او پیژندګلو ده اذان دې جمع ده په دې سړې د الله عذاب نازلېږي او دا د صالح علی السلام قوم د الله د دین نه خوا معجزه وا چې صالح علی السلام تراغه هغه چې د هغه بي عزتي وکړه الله په عذاب ورولېږي د دې سيزونو بي عزتي بنشي کېدلې یو قول دا دی شعائر الله نه مراد کل ما امر الله او دویم قول امام قرطبی ذکر کړی دی شعائر الله دا معنی دا ده چې ای ایمان والا او تاسو صرف د الله عبادت کی دا شاعر د الله توحید دی دبل چا عبادت مکوئ او حسن بصری ته وی ټول دین چې دا شاعر الله دی بس د دین بی عزتی کول دا د شاعر الله بی عزتی ولا الشهر الحرام او بیزتی مکوی د میاشتو د عزت میاشت د عزت تلور میاشت دی محرم رجب ذقیده او ذلحجه درې میاشت مسلسل ذقیده ذلحجه او محرم او رجب پکې بیل دی پدې کې غوړ خبروم د قضا چې دا مسلوخ نه دی پدې کې سړی جنگ نشي شروع کولې جهاد هم نشي شروع کولې که شروع شه بیا د پای جنگ کولی شي جهالت په دور کې هم کله به چې دا پټه د سارو په مری کې و نو چا به ورته سمې ویل د دې عزت به کولو چې واقع دا بیت الله شریف کې به حلالي کې ذبح کیږي با د دې بی عزتی کول دا هم حرام دي ولا امین البیت الحرام او جائز مګنی بی عزتی د هغه قصد کوونکو د بیت الله شریف څوک چې حج د پاره راځي دا غي بی عزتی حلال مګنی جائز دی تاسو لره ښکار هر ځای کې امر د پاره د وجوب نه وي اکثر د وجوب خو هر ځای کې وجوب د پاره نه وي جائز دی تاسو لره ښکار ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام روایت کرازی صحابه کرام رضی الله عنهم یو ځل دا اراده وکړه یره مشرکین مونږه د عمرې نه منکرو بیت الله شریف ته نه پیږو نه پیخو زمونږ هم زور راغلی چې مونږ هم دین پریږدو الله ورته فرمایل نه دشمنی هغه دین ته مراولي دشمنی دنیوي کارونو کې کوي دین ته دی ته نقصان نه رسوي چې تاسو خلک د دشمنی د وجه نه بیت الله شریف نه بند کړي ولا یجرمنکم او را دې نه کوي تاسو لرا یجرمنکم ابن عباس قطعه سمانه کې لا یحملنکم حامل دې نه کی تاسو لرا را دې نه ولي تاسو لرا شنعان قوم شنان قرطبي مفردات غریب القرآن معنی کې بغض قومین د چا سره کینه بغض تاسو دې خبرې ترانه کوي ان صدوکم عن المسجد الحرام دا چې بنګي تاسو خلق لرا د مسجد حرام نه ان تعددو دا چې تاسو زیاته وکي وتعاونوا علی البر والتقوا او امداد کوي د یو بل سره علی البر د نیکی په کارونو او تقوا او د پرېزګاری په کارونو سره بر او تقوا معنا روحمانی کې امام نصری مولا فرمی بر نه مراد توحید تقوا نه مراد سنت طریقه خدا دې الفاظ معنی نه دي بیر معنی اصل ټول لوی نیکی د الله توحید او ټول لوی تقوا پرزګاری د نبی علی السلام په طریقه باندې چلیدل دي نیمداد دوی د یو بل سره علی البر و تقوا د نیکی په کارونو د پرزګاری په کارونو کې ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان او امداد مکوي د یو بل سره علی الاثم د ګناه په کار باندې والعدوان او د زیاتی په کار باندې عدوان معنی مرول معنی کې شرک اسم معنی شرک او عدوان معنی بدعت خدام د الفاظ معنی نه ده ټول لوی په ګناهونو کې نه هغه شرک دی ټول لوی زیاتې د نبی عليه السلام طریقه نه توراوري هغه پیګو بل طریقې ستاره دین لوی زیاتې څه کې دي شي دارن سال رحمه الله ذکر کړی دی اذا نه مراد کفر او دوان نه مراد بدعات دا یو بل سره امداد نو کوي د کفر شرک د بدعات په کارونو کې واتقوا الله ويريږي د الله نه ان الله شديد العقاب بشک الله رب العزت سخ عذاب والا دی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر حرمت علیکم المیتۃ دا اوس محرمات دي دا ورنی محرمات ابن کثیر ذکر کوي هغه دي چې دا د آدم علی السلام د زمانې نه حرام دي نو حرام کړی شوی علیکم المیتتو پتا تو باندې مردارا جهالت کې هغه مردار خړل کېدل پتا تو باندې حرام ده دویم ودم او وینا وینا مراد وینا بهیدون کې مخکې تیر شوی په سورته انعام کې چې څنګه راځي پتا ځواني وینه بهدون کې حرام ده او دمم مسلوح انبرای کې سورې انعام 145 آیات وینا دا کوم چې روانه ویني وي دا حرام هم ده کپرین ته دی ماجی بدن کې دنه وینه د ساروی پاتې شو حرام هم نه ده کپرین ته دی ماجی دمه مصلوحا دا وینه حرام ده جهالت کې دا وینه به استعمالې ده او دا به خلق یو خو خوراک بنلو ابن کثیر یو واقع ذکر کړی دا یو صحابي دی سودی بن عجلان رضی الله تعالی عنہ سودی بن عجلان رضی الله تعالی عنہ هغه وی زقوم تلاړم ما چې کلی ایمان راوړو ما ویل زقوم ته زم او قوم ته بیان کوم دعوت ورکوم زه چې کله خپل قوم ته لاړم نو قوم به ما ته ډېر د عزت په نظر کتل ځکه زه د قوم سردار وم کله هغه ما ته جزنګ لاړم نو ما ته هغه ویني یو پیاله ویني راته پیش کړ نو ما ورته ویل چې دا خو مونږ ته اسلام خودنه کې چې دا وتا سنې استعمالوي او پیغمبر راغلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوږ دی هغه مونږ ته دا خبرې کړې نو د دې استعمال تاسو کړی وسنګ چې ما قوم ته دا خبرو کو سودی می اجلان رضی الله تعالی عنہ وی وی قوم زما بالکل مخالف شي تر دې پورې زه قوم کې ګرځیدم کله یو له دعوت ورکو کله بل له دعوت ورکو د ډیر زیات تګې شوم چې تګې شوم نو ما مال سره مطالبه د اوګو وکړه چې تاسو ما ته لږ اوبه راکړي چا راته اوبم نه راکولې وی مو غواړو دا چې دلته کې تکلیف کی او ته پرې حال کې مړ شې موږ تاسو نه درکو دا ما صبر وکړو اخر چې ستړی شوم ستړی شوم ډېر دا مو چلولو نو راغم نور ته چې ګرمي مو ته خاص سورې نو نو ځان باندې معمولی صادر او هغه مې فزان واچو او د شوم یو د شوم خوب کې ګورم بهترین قسم خوراکونه زله ګیم او خرمه زه چې را پاتېدم نو د قوم والا را باندې درو سوځېدل څو ګورا که هر څه مشرو اوس داسې نور ته پروت دی او دا د تندې په حالت کې څومره بوګي څومره وخت تیر شو خیر دی رام څوک دې څه خو به ورته ورکو زه چې را پاتېدم قوم را ته بیا څه خوراکونه یې نه تاسو خوري او بیم را ته راځي ما ورته ویل چې نه زه خو نو پر ما باندې په الله خو کې خوراک وکړي هغه یقین کول مې تاسو زما خېټه وګورئ سری بن عجلان رضی الله عنه وی یا خو د خوب واقع د دې چې درا پاسم بالکل مورما زما تنم ختم فقیده ملاسو زما خیتم کې د خوراک آثار په کې ښکاری دي ما غي تم راځي د خیته نو ګوري په خپل هغه کې وکړه د واقع صاحب خیته باندې چې د خوراک اثر شته الله رب العزت په خوب کې خوراک کو د صحابي کرامت وي کله چې قوم زما دا حالت ولید نو قوم هم ایمان راوړل دي نو وینا دا په جهالت کې د عزت فراغ شمیرل کېدو او چې اسلام راغې د دې حراموالي ذکر کوي چې دا حرام ده نو ود دمو وینا هغه به دین کې وینم حرام ده ولحم الخنزیر او وقع د خنزیر دا هم حرام ده د خنزیر وقع پوره حقیقت الله تعالی معلوم یو وجه الله ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی خنزیر بغیرت ډیر زیات دی دومره به غیرت دي نر او ماده روان وي یو بل خنزیر راشي نر خنزیر راشي داخل ته روانه کی په بل طرف خنزیر کې هیڅ نه وي نور ساروی بیا هم تنازع کوي نر او ماده روان وي نو تنازع جګړه کې خنزیر کې دا ماده نشته تر دې چې خنزیر نر د نر سره چې دی دی بدکاری کوي دی وجه دا یو بغیرت سیز دی الله رب العزت مسلمان بغیرت نه خوښي ځکه چې بغیرت سیز غوخه وخی بغیرتو به پکې راشي څنګه چې انګریزانو دې کې څنګه بغیرتو کوي ځکه الله رب العزت په مسلمانانو حرام کړی او د خنزیر هر یو څه حرام دی وما اوهل لغیر الله به او هر هغه څه چې आवाज وکړي شي د پاره د تعظیم د غیر الله په دې باندې دا حرام دی چې کوم څه د غیر الله په نوم منقش دا حرام اول منخنقه او هغه پان تشوی ساروی دا هم حرام دی رول معنی ابن عباس خپل ذکر کړي کان اهل الجاهلیت یحتنقو یحنقون البهیمه ویاکلونها جهالت کی ساروی به حلالو نه بلکې پانسی به کوړي به د تاو راتاو په پانسی به کو روبه غرزل او بیا به د هغه خوراک شروع عبد الله بن عباس ته فرمایي اسلام راغې د حرام کو یو ساروی دی غره نه رور غړل شو او مړ شو دا هم حرام دی بل ونصیحتو فخرو وهل شوی سارو خپل کې جنگ ولا ګورو دومره جنگ او کوکو یو ساروی پکې مړ شو چې کله ساروی مړ شو دا هم حرام دی خور د والو د وجنه دا الا استثناء د دین ده دا نه چې مردار ده یا وینا یا د خنزیر وقا یا نظر غیر الله هغه په کلمه صفاکی نه دا په کلمه نه صفاکی په باندې ډېری کلمې وي په دې خونه صفاکی یا هر مردار چې هغه مردار دی دا الا ما زکیتم چې دی دا کم ساروی پانسی شو یا په کوته کو ورې شو یا رور غړې دو یا پخترو والے شو یا د نندګانو څخه وخور ولا ژوندې دې صفه کېشته دي چې حلال دي کو نو بیا دې خوراک درل جایز دي وما ذبح على النصب او هغه چې حلال کړی شي على النصب په درگاهونو باندې وان تستقسموا بالازلام او دا چې تقسیم کوي تاسو په غوښو باندې دام حرام دي وما ذبح على النصب په درگاه باندې اوسې حلال شي د غیر الله په تعظیم کې دا بالکل حرام دی تر دې پور علماو کې یو انسان کوئی غو نظر منلې دي دا سیز پوته ومنا چولې کې دا نظر غیر الله بلکې دا په بزمکه کې دفن کولې شي ځکه دا ډیر مردار شي چې الله نه بغیر د بل چا په نوم دا سیز حلال شي او تقسمو بالازلام دا چې تاسو تقسیم کوي په غشو باندې د دې ګڼ مطلبونه دي یو مطلب علما دا ذکر کوي تستقسمو بالازلام دا جهالت په ټیم کې بیت الله شریف سره یو منجور بناستو هغه سره درې نږدې بوي درې غشي وو په یو به لیکلو نعم په دویم به لیکلو لا او په دیم به اسم لیکل شي خلک به چې وکړ لتل نه هغه له براغل یو درهم به ورته ورک او هغه به غشي راويست نو چې غشي به رويست پاغه ولیکلو نام او د کاس ویل زما د ضرورت چې ورپس روان دا کار کی او روان بشو پکم به چې لیکلو لا زه به ویل دا ماته ویل کی چې مکو دا کار دې کې د خېنی ته یعنی کی بس واپس دریم چې څه به په نولي کلی شي نو دی به ویل دا اوس اختیار دی که زم او کنه زم بس دا زما اختیار دی نو دا حرام دي چې تاسو په غوښه باندې قسمتونه معلومه وي دویم قول دا دی وانت تقسمو بالازلام اذا ذلیل مولانا فطلالت ذکر کړی هغه داو جهالت کې کسان براجم شول یو لک کسان براجم شول او هغه به اوخ وغیره به واغست او هغه به حلال کړ ټول به یو شانتي پیسې ورکي چې حلال به ک دا هغه نروس بیا چاته په کې ډیر ور کول چاته لګي ډیر ولک څنګه یو ته به چې هغه به اتیش حصے کو دا اوسم یو ته به یو حصہ ورکا دویم نمبر ته به دویم حصہ ورکا دریم نمبر ته به درې حصے ورکي څلورم نمبر ته به څلور حصے ورکي پنځم نمبر ته به پنځه حصے ورکي شپږم نمبر ته به شپږ حصے ورکي اوم نمبر ته به اوه حصے ورکړي تقریبا دا 80 جوړيږي 80 حصے په دې اوو کسانو کې په دې طریقې سره به تقسیم وکړو درې کسان په پاتې شو هغه ته به هیڅ نه ورکړل هغه په کې دقه تفریق او دا کوم به چې سو وتل دی بل کوم باندې د ولی یا د درگاه یا د بوت نظر نظر دی او دا په نوم به څه منښت وکړي نو دا حرام دي چې پیسې ټول یو شان تر غونډ کی او چاته پکې ملاو شول چاته پکې ملاو نشول چاته پکې لږ چاته پکې ډیر ملاو شول دا په غشو باندې تقسیم دي دا هم حرام دي نن سبا چې راکم علما ذکر کوي دا ټیکټونو دا چې تقسیم دام په دې حکم کې راځي ټیکټ سره په روپې 2 روپې لکه روپې باندې اخلي د چا په کې بالکل سرور نه دي او د چا په کې رسلو ضرور پوسی ضرور دي نو دا چا چې په کې پیسې ورکې نو ته خو څو په ور نه کړې شو او چا په کې لس روپې ورکې د سلور پوسی ضرورت دا هم حرام دي دام په تصدق وان تقسیمو بالازلام کې راځي دا چې تقسیم کوي تاسو په غش باندې دا تاسو باندې حرام دي ایوم اکملت لکم دینکم نن رضی پورا می که تاسو لرا دین تاسو و اتممت علیکم نعمتی پورا می که په تاسو باندې نعمت خپل ورزیت لکم الاسلام دینا او خوخ می که پسند می که د پار تاسو اسلام دین دین بطوری دین تاسو د پار اسلام ما خوخ که دا آیات حجۃ الوداع په موقع باندې را لګل شو نزول شو د دین وروسته اسقان کې امام سیوطی رحمت الله علیه 21 صفحه کې ذکر کړی اول جلد کې نبی علیه السلام یو اتیارزي ژوندیو بیا د دین وروسته وفات شو کله چې دا آیات نازل شو عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام دا آیات ولستو عمر رضی الله عنه ډیر سخت وجړل نبی علیہ السلام ورته فرمایل عمر ولې جاړي عمر رضی الله عنه ورته فرمایل الله پیغمبر قاعده دنیا کې دا دا کله چې قریشی دا هغه نروس دا په نقصان باندې شروع شي په کمیدو شروع شي معلومی کی دین زمونږ پوره شه تاسو ته نه پتلو باندې چې کم کار د پاره تاسو را لګلې شي هغه کار پوره شه نو شاید چې تاسو د دنیا نه ځئ او دا دنیا کې هم پیدا د هغه نه وي مثال په تور یو سرکان دی یو کار له دراوه هغه کار پوره که هغه ته نه لاړ شي یا تا یو ګلکار راوست هغه کو کې کار پوره که هغه ته نه ځي نبی علی السلام تاسو راغی تاسو کار پوره کو دین اسلام کامل مکمل شو دا ځکاري تاسو زی نبی علی السلام ورته فرمایل عمر هم د قصیدا زی هم ځان نظر کیما او بیا نبی علی السلام یو اتیا ورځ پس وفات شو عمر رضی الله تعالی عنہ ته قرطبی نور واقع ذکر کړی دا عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو يهودي وی وی تاسو سره په کتاب کې داسې آیات شته وی کته دا مون سره په تورات کې وی مونږ په بدی باندې اختر مناو کړی وی خوشحالي هم په هر کال کولې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای تا ته پته نه ده چې کله د آیات نازلې نو موږ ته خپته ده په دې ورځ باندې زمونږ دوه اخترې وي د عرفه ورځ او حجم د عرفه ورځ ما دا زمونږ د خوشحالیان ورځ دي علما وی مفتی محمد شفیع مولا نور ذکر کړی عمر رضی الله تعالی عنہ تدا خودنه کوله چې کومه خوشحالي و هغه زمونږ خوشحالي شوې ده او پاک اورز باندې زمونږ لوی خوشحالیان وي دوه اخترونه خو یا ساته زمونږ دین د دې اجازه نه ورکړي چې بار بار یو تن باندې بیا بیا خوشاله او خفګانی نه کیږي لکه نن سبا چې څنګه زمونږ په دې ملک کې شروع دي زمانه تیر شو آرام اقبال پیدا دی نو پیدا شي نو څه چلو شي که پیدا شي عمر پورې داغه په سر کې کېنه کې یا داغه د مرګ یا قاضي اعظم دا نور دا نور بین زیرو دا یو څه یو شی بل شي ارته پلازي چوټي دی چوټي دا اسلام قطعا دې اجازه نه ورکړي نبی علیه السلام په خپل دور کې د خپل پیدایش ورځ نه ده منو کړی صحابه کرام رضی الله عنهم نه دي منو کړی څومره اهم اهم کارونه د اسلام شوي پکار دا و جنگ بدر څومره لوی جنگ شو پکای پاره صحابه چوټي کړي وې کنه جنگ یو څومره لوی جنگونه شوي دا ټول د غیر مذهبو طریقې دي کوم یو خاص کار وشي هغه د پاره سوتین په دې ورځ ټمبم جوړ شي د دې چوټي په دې ورځ پلانې پیدا شي پلانې مړ شي دغه څه چوټیان شي د مسلمانانو دا ټول هر څه بیا خراب شي نبی علی السلام د پیدایش دین بیا چوټي کیږي د نبی علی السلام د وفات دین کی بلکې د نبی علی السلام کوم یو ورځ وی چې هغه د یو لوی حادثه نه یا د یو لوی نعمت نه هغه خالی وي هر ورځ د نبی علی السلام خو دې سوا چې څومره لوی لوی واقعات پکې د مفکر پاغي دې چوټي کیږي د عمر رضی الله عنه د ابوبکر رضی الله عنه د دې جنگونه د دې وفات د دې پیدائش هم د څه چټیاں نه دي شروع شي نو کال کې یو ورځ هم د قصې نه جوړیږي چې بغیر د چټونه جوړي دا د غیر مذهب او د نصرانیانو د يهودو طریقې دي چې شخصیات باندې هغه چټیاں نه کوي په حادثات او واقعات باندې هغه چټیاں نه کوي اسلام قطعا د دې اجازه نه دی ورکړي وإنا من الشغل يكفيك الطاعة شغلا او د مشغولتیا نه سره لپاره د الله تابعداري کول دا یو ډیر خیسه شغل دی نو خلک بس کې مشغول تر الله په تابعداري کې مشغول شي علی رضی الله تعالی فرمایي یکتی کثرت شغلا مشغولتیا کې د الله په تابعداري کې مشغولېدل دا سره لپاره ډیر لوی نعمت دی تر دې پورې ابن کثیر یو ځای کې لیکلي درجم کې پاره په تفسیر کې په قیامت پر ورځ الله رب العزت د دې نیکو اعمالو هیڅ بدله ورنه کی دام ظلم نه دی بلکې دا انصاف دی دنیا کې چې کومه خوشحالي انسان ته ورکړي دا ډیره وه نیک عمل کې دې ټیم کې دا کومه خوشحالي الله انسان ته نصیب کړي بس دا خوشحالي دې لپاره ډیره ده او واقعي سړی صحیح نیت باندې نیک عمل کوي صحیح طریقه باندې قران تلاوت کوي دې د زړه سکون ته وګوري صحیح طریقه باندې موسکی دې د هغه خوشحالي تذلیق وګوري چې څومره خوشاله دي صحیح طریقه باندې حج کې روزین سي بل عبادت کې نو دا خوشحالي کافی ده قبل ته نن وي نو صرف د نیکی په وخت کې دا کم خوشحالي کم سکون الله رب عزت انسان ته ورکړي دا هم کافی دي ولی رضی الله عنه ذکر فرمی و ان من الشغل یکفیک الطاعه شغلا مشغولتیا کې ستاسو پر د الله تابعداري کول دا کافی ده و ان من العبره یکفیک الموت عبره دریم خبره دې چې ستاسو پر عبرت کې مرګ یو کافی عبرت دی چې کله تا مرګ ولید پس دا ستاسو پر کافی عبرت دی او عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی هغه چې کومه ګوتمه جوړه کړې و هغه په مهر والو نو په هغه لیکلو کفا بالموت واعظا انسان لپاره مرګ دا یو کافی نصیحت کوونکی نو هیڅ نصیحت نه بس یو د انسان مرګ ولید دا نصیحت دل کافی حدیث کې راځي مشکات شریف حدیث 207 صفحه کې 210 نمبر صفحه کې نقل کړی دی وبالاسلام دینا او زر عظیم په اسلام باندې چې زما دین دی وبی محمد صلی الله علیه وسلم نبیا او زه په محمد صلی الله علیه وسلم راضیم چې زما نبی دی کان حقا علی الله ان يرضيه دا په الله باندې حق دی چې دا بنده به خوشحالي راضي کوي دنیا کې هم خوشحالي وي آخرت کې هم الله دا بنده خوشحالي او بنده به څنګه خوشحالي جنت تلاش الله به نه جنت ته تعلمونهن تاسو ورته تعلیم ورکړي مما علمکم الله د هغه نه چې الله تاسو خو دنه کړی دا ښکاری سپه دا ښکار جایز دی سو وجه سره یو چې دا سپه ښکاری سپه وي کوټه او دا سپه نه وي چې هغه ښکار تا ورته تعلیم ورکړي دی بل چې کم څو کې هغه پوره په پوره تعالی راوړي ښکاری او پوره په پوره تعالی راوړي د بل شرط چې کله تا پرې خلو بسم الله دې په ویلي کاغه د لمړم راوړ دا ته پړلې شي چې په خپل تن اونخري شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله ذکر کوي ویلک ان الكلب والطير يخالف صدره بالتعليم وانسان هلاک شي په او زناور په تعلیم خپل عادت بدلی او تا خپل عادت بدل نه تا د دومره تعلیمات د قران او د حدیث راغ ان الكلب والطير یخالف طبعه بالتعلیم مارغه خپل طبیعت بدلی مارغه ته څنګه خودنو کا قصیدې کوي سپې دې څومره مردار چیز دې څومره هر یو چیز تخلو وړي خلک یې څه ځان سپې جوړ کړي هم دقه سپې دې تعلیم دې ورته ورکو خودنه دې ورته ورکا چې څنګه ورته توي اقه دې بیا استعمالي دي زناور دي اس دې بل ساروي دې بل ساروي څنګه دې عزت کا قصیدې او شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله وی و انسان هلاک شي تا دومره تعلیم تا تراغه راغه تا خپل تجربه بدل نکړي فکلوا مما امسکنا فسخری هغه کار مما امسکنا چې ساتلې وی دی علیکم من لکم چې پوره تاسو لراوړې وذکر اسم الله او یاد کینم الله یاد کینم الله تعالی پدې یعنی پرې خلق وخت کې واتقوا الله او یریږي د الله نه ان الله سریع الحساب بشک الله رب العزت در حساب کوونکی دی الیوم احل لكم الطیبات نن رضی حلال کړی شوی د پاره تاسو پاک سيزونه وطعام الذين او ذبیحی حلالی د هغه کسانو طعام نه مراد د ذبیحی دي ځکه عام خوراک چې کوم حلالي کې وغیرہ نه هغه د کافر د لاسن څخه وړي شي مثال په تور فصل غنم جوار دا خدای ته الله ته تقوی شي او طعام نه مراد دلته د بیخي دي حلالې د هغه کسانو او تل کتاب ادم عبد الله ابن عباس ته ابو امام رضی الله عنه مجاهد قتاده ته دا معنی کوي د بیخي د هغه کسانو چې ورته ورکړی شوی کتاب حل لكم حلال دي د پار تاسو او طعامکم خوراک تاسو حل لهم حلال دي د پار د دوی زین کې سوال دار راځي چې د هغې خوراک صحیح دی مسلمانانو خو نه خوړل نو مسلمانان ته حکم وشو اهل کتاب د هغې خوراک تاسو کولی شي نو اهل کتاب هغه د الله د حکم خیال نه ساتي نو هغه ته څنګه دا ویل کېږي چې تاسو خوراک دي د پاره حلال دي وجه علما دا ذکر کوي د مسلمان په ځکه به شبهه وا ایا زه خپل حلاله خپل سیس دي ته ورکولې شم یا نشم ورکولې نو طعامکم حل لهم کې دې طرف ته اشاره تاسو خپل حلالي يهودو دي تم ورکولې شي نو خوراک تاسو حلال دی د پاره دی ذبیح تاسو حلال دی د پاره دی والمحصنات من المؤمنات او هغه پاک دامنی من المؤمنات د مؤمنانو نه والمحصنات پاک دامنی خزی من الذين د هغه کسانو نه اوتل کتابا چې ورته ور کړی شوی کتاب من قبلکم مخکې تاسو نه اذا اتیتموهن کله چې ورکوي تاسو دي تا اجورهن مہرونه دي دوی محسنین شی پاک دامن خلق یا پاک پاک دامن وګوري غیر مصافحین مشی بدکار یعنی دا زنانه پکې بدلمنی بدکاری ولا متخذی اخدان او نوی نیون کی د پټو یارانو دوستانو اخدان جمع د قدم هغه دوست چې تړې په نوم هغه سور شرمېږي یعنی پټې دوستانی نه کوم چې ځکه اکثر چې څوک په نوم هغه سور شرمېږي خدا غلطه دوستانی وي ورنه سي دوستانو خو تړې په ښکارا په بجاري کې نو نی نیون کی پټو دوستانو لرا اهل کتاب هغه ته خپل لور خور نشي ورکولې او د هغه نه کولې شي مہرونه دا بعض خلکو دا وجه ذکر کړی چې هغه کې شرک نو خدا شرک خبره دا صحیح نه ده وجه دا د شرک د یو شرک بدین لوی څه شي او وقالت اليهود زر من الله وقالت النصارى المسيح ابن الله مشرک هغه کولو دا دا ویل چې دا قران صرف یو کوشنګوي ذکر کړی و د نبی علی السلام په ټیم کې نو دا خبره دا خبره غلطه ده وجدا د حدیث د صفاد عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمی وقال فی مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا نبی علیہ السلام په هغه بیماری کې دا وینا کړې و چې دا هغه نبی پاتې دلې نو یعنی مرض الوفات کې آخري ټیم کې نبی علیہ السلام دا فرمایلی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا الله دې يهود او لعنت يهود او نصارا باندې لعنت کوي دې د انبيار اسلام قبرونه دې جمعهونه ته جوړ کړی هغه ته سجده کوي دا ولې شرک نه دی غیر الله ته سجده کول اصل وجه دا ده دا د دې خصوصیت او بس اسلام ته خصوصیت ورکړي دی بس د دې خصوصیت شرک پکې او خو نور ډېری خبرې هغه مسلمانانو سره متفق وي لکه څنګه ایمان په الله باندې الله منو سره دې چې نور ور سره شریک منل رسالت خبره کې هغه رسالت مني اگر کله نور پیغمبرانو مني حسن هغه مني ایمان بالآخرت دې دا هغه هم مني کتاب دې خپل کتاب مني خو مني صحیح مذهبي کتاب بیا هم دې سن هغه په دې وجه اسلام دې خصوصیت ور کړی دی خدا نکاح په دې سره دا به هغه وخت کې وي چې کله مسلمانان کم وي یا صرف جائز قدر دي افضل او غوره نه دي عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې څه کسان ودي چې نکاحګانی شروع کړې عمر رضی الله تعالی عنہ په واپس کې نکاحګانی وی دا د تجاوی مسلمانانو جنکه و په کورونو جړی او تاسو به دې سره نکاح غانې کوي کله چې شروع شي به تاسو به دې سره نکاح غانې شروع کی او واپس یو خپل مسلمانانو سره تاسو نکاح غانې شروع کی دا خو زمونږ خپل د جنکه دا په کورونو ګډې کېدل شروع شي دا صرف جائز قدر ته دی افضل نه دی ومن يكفر بالایمان چا چې کفر کو په ایمان باندې فقد حبط عمله پس تحقیق سره برباد دی عمل ده او هو فی الاخره من الخاسرین او وی بلا انسان په آخرت کې تاوانیانو نه